د هغه زه منځ ته علیه الصلاة والسلام او د هغه اولاده زه په ځمکه باندې واکمن وګرځوم دا خبره الله رب العزت ملائکو ته وکړه او داسې ورته وفرمیل واذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك چې د ځمکې نظم هغوی خرابوي او په ځمکه کې به وینې تویوي او ملایکو الله ته ویل چې زموږ پروردګاره ستا له حمد و ثنا او تسبیح لپاره موږ ډیر سپیڅلي مخلوق یو او ستا ستاینه هم موږ کوو الله رب العزت ملائکو ته په دې ځواب کې ویلې تاسو خو دا وایئ خو په هغه شي باندې چې زه پوهیږم تاسو په هغه باندې نه پوهیږئ انی اعلم ما لا تعلمون په څه باندې چې زه پوهیږم په هغه باندې تاسو څه نه پوهیږئ امام قرطبي رحمه الله تعالی علیه په خپل تفسیر کې د دې آیت د تفسیر په ترڅ کې لیکلي دي هغه داسې لیکلي موږ ټول مسلمانان په دې باندې معتقد یو او په دې باندې پوهیږو چې ملائکې او پرښتې له هغه څه نه په نور څه نه پوهیږي کوم چې الله رب العزت هغوی ته ښودلي دي یعنې کوم څیز چې الله ملائکو ته ښودلی په هغه پوهیږي د هغه نه ما سوا او غیر ملائکې په بل شي باندې نه شي پوهېدلی او همدارنګه ملائکې په خبرو او کړلو کې د الله رب العزت نه مخکېوالی هم نه نیسي ځکه د الله دا قول د ملائکو په ستاینه کې راغلی لا یسبقونه بالقول په صورت انبیا اوویشتم آیت کې د الله نه مخکېوالی ملائکې په هیڅ کړلو او وړلو او خبرو کې نه کوي نو چې کله الله رب العزت د ملائکو ستاینه کړې نو بیا پوښتنه دلته منځته راځي چې ملائکو ولې دا خبره الله ته وکړه او ورته یې چې زموږ پروردګاره آیا ته هغه څوک په ځمکه کې خلیفه ګرځوې چې هغه به په ځمکه کې فساد وکړي د ځمکې نظم به خراب کړي او ناحقه وینې به په ځمکه کې توی کړي نو دا خبره ملایکو ولې الله ته وکړه د دې پوښتنې په ځواب کې زمونږ مفسرینو بیلا بیل تفسیرونه وړاندې کړي دي امام قرطبي رحمه الله ویلی دي چې ملائکو الله رب العزت ته دا خبره ځکه وکړه ځکه چې ملائکو فساد او وینه تویونه د جنیاتو په وسیله باندې لیدلې وه د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې په ځمکه باندې جنیاتو پادشاهي وه جنیات پې مثبت و خو وروسته الله رب العزت د ملائکو یو لښکر د جنیاتو په لور باندې راواستولو نو دغه ملائکو دا جنیات ځینې قتل کړل او ځینې نور یې سینونو او سمندرونو ته ګذار کړل او تیت پتره کې کړل نو پس په دې بنسټ باندې د ملائکو دا قول چې اتجعل فیها دا د پوهاوي له مخې صورت نیولی دی چې آیا ته هغه څوک خلیفه په ځمکه کې ګرځوې چې هغه به په ځمکه کې وینې تویوي او په ځمکې به فساد کوي ځکه ملائکو دا وینه تویول او فساد د جنیاتو په واسطه ځمکه کې لیدلی و نو الله ته ویلې که ته نور مخلوق هم پیدا کړې هغه به هم وینه تویه کړي او په ځمکې کې به فساد وکړي او د ځمکې نظام به خراب کړي همدارنګه زموږ ځینې نورو مفسرینو د دې پوښتنې په هکله بل ځواب هم ویلی دی هغه ځواب دا دی چې ملائکې او فرښتې د انسان د وجود د جوړښت په وخت کې په دې باندې پوه شوې وي چې دا انسان به د نامحدود واک او ارادې خاوند وي یعنې الله به انسان ته نامحدود واک ورکوي خو له بلې خوا به د هغه پوه او علم ډیر لنډ وي علم به ډیر محدود وي او د خپل د کار په حکمت او مصلحت باندې به اصلا پوهاوی نه لري ملایکې په دې باندې پوه او ملایکې په دې باندې هم پوه کله چې د خیر او شر په دوه لارو باندې ودرېږي انسان نو خامخا د هغه نفساني غرائز همغه په هغه لور باندې خوځوي چې هغه د شر لار ده نو د خپل د دې نامحدود واک او اختیار نه په استفادې سره دا به فساد ته مخه کوي او د دې پایله به له فساد او د تباهی نه بل څه نه وي نو د دې وجې نه ملائکو الله رب العزت ته وفرمیل چې آیا ته هغه څوک خلیفه ګرځې په ځمکه کې چې هغه فساد کوي او په ځمکه کې وینې تویوي لکن الله رب العزت ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون زه په هغه څه پوهیږم چې تاسې په هغه باندې نه پوهیږئ د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام وسلام تر مخه مخلوقاتو په هکله تقریبا زیاتر علماو خبرې کړې دي چې آیا د آدم علیه السلام وسلام نه مخکې نور مخلوقات ول که نه ول علامه امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې او په خپل کتاب قصص الانبیا کې لیکلی دي چې یو روایت د حضرت عبدالله ابن عمر او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم نه نقل کوي چې د آدم علیه السلام وسلام نه مخکې د ځمکې پر مخ جنیات استوګن ول چې د فساد او د وینې تویولو په وجه الله رب العزت د دوی په لورې د ملائکو یو لښکر راولیږه او دا جنیات یې په ترک او همدارنګه تباه او برباد کړل نو ملائکو ځکه دا پوښتنه د الله رب العزت نه کوله د آدم علیه السلام وسلام په قصه کې ډیر درسونه او عبرتونه هم شته ځینې مفسرینو لیکلي دي دا خبره چې ملائکو الله رب العزت ته کړې وه چې آیا ته هغه څوک په ځمکه کې خلیفه ګرځوې چې هغه به فساد کوي او ناحقه باندې به وینې تویوي نو په دې خبره کې د ملائکو ستر درس او عبرت دا دی چې د ټولو ګناهونو نه سخته ګناه په ځمکه کې فساد خپرول او وینه تویول خو له بده مرغه چې دې ته لا تر اوسه پورې موږ نه یو متوجه شوي دویم عبرت په درس او عبرت په دې کې دا دی چې په دنیا کې الله رب العزت بني آدم د خپل خلافت د منصب لپاره غوړه کړی دی د خلافت د مقام دنده او مسؤلیت یوازې دومره نه ده چې یوازې د الله بندګي دې وکړی شي څرنګه چې ملائکو الله ته د عرض کړی و چې موږ د ستا د حمد او ثنا او تسبیح سره ډیر ښه مناسب او لایق یو بلکې د خلیفه دنده دا ده چې د بندګي سربیره د هغه د لیږل شوي هدایت سره سم عمل وکړي یعنی په کم منشور او په کم اساس باندې چې الله رب العزت هغه هلته خلیفه ګرځوي هغه د خپل جانشین ګرځوي نو باید چې د هغه مطابق باندې دا په دنیا کې عمل وکړي او دریم دا چې په ذکر شوي آیت کې الله رب العزت دا آیت د انسان په تکریم او په عزت باندې ذکر کړی چې د انسان په تکریم او په عزت باندې دا آیت دلالت کوي ځکه چې الله دا انسان په ځمکه کې د خپل خلیفه ګرځولی تر څو د هغه اوامر د خلکو په منځ کې تبلیغ او تنقید کړي ځینې نور دي هم چې هغه زموږ مفسرینو بیان کړي دي دویمه خبره د آدم علیه السلام د پیدایښت پړاوونه چې د آدم علیه السلام وسلام د پیدایښت پړاوونه څو دي او څرنګه آدم علیه السلام وسلام رب العزت پیدا که د آدم علیه السلام وسلام د پیدایښت لومړنۍ ماده او اصل هغه خاوره ده او د دې ذکر الله رب العزت په صورت سوات په یو یو او یایم آیت کې کړی واذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین کله چې ستا رب فرشتو او ملائکو ته ویل چې زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم یعنې آدم علیه السلام وسلام به زه د خټې نه پیدا کوم نو د آدم علیه السلام وسلام د پیدایش لومړنۍ ماده او اصل هغه خاوره ده کله چې الله رب العزت د آدم علیه السلام وسلام د پیدایښت اراده وکړه ملائکو ته امر وکړه چې د ځمکې نه یو اندازه بېلابېله خاوره د بېلابېلو رنګونو په درلودلو سره راټوله کړي الله دا خبره ملائکو ته وکړه ملائکو هم د الله رب العزت د امر په مطابق خاوره ټوله کړه د بیلو بیلو ځایونو نه او هغه خاوره چې هغه مختلفو رنګونو والا وه نو په دغې راټولې شوې خاورې باندې الله رب العزت د آدم علیه السلام وسلام د جوړښت بنسټ کیښود او د آدم علیه السلام وسلام اولاد هم د خاورې د رنګونو په توپیر منځته راغلي لکه رسول الله په حدیث کې ویلي چې دا حدیث په ترمنځي کې هم دی څوک تور څوک سپین څوک زیړ څوک سور لکه څنګه چې د الله رب العزت دا قول هم په دې باندې دلالت کوي ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم تنتشرون د الله د قدرت د نښو نه دا هم ده چې تاسې له خاورې نه پیدا کړي یاستئ بیا تاسې ناڅاپه ژوندي انسانان شوئ او په ځمکه باندې تیت په ترک شوئ منتشر شوئ نو د آدم علیه السلام والسلام د پیدایښت لومړنۍ ماده او اصل هغه خاوره ده د آدم علیه السلام والسلام د خلقت دویم پړاو هغه سریښناکه خټه ده هغه خټه ده چې هغه سریښ والا ده چسب والا لکه څنګه چې الله رب العزت په صورت صافات په یولسم آیت کې فرمایی انا خلقناهم من تین لازب بېشکه دوی خو موږ پیدا کړي له سریښناکې خټې نه یعنې هغه خټه چې هغه چسپ والا او سریښناکه خټه ده وروسته آدم علیه السلام وسلام د اوږدې مودې لپاره څلوېښت کاله د خټې په څیر پاتې شو د آدم علیه السلام وسلام بنسټ او اساس او د هغه اصل د سریښناکې خټې نه جوړ شه خو آدم علیه السلام وسلام څلوېښت کاله د خټې په څیر پاتې شو موږ پیدا که انسان له کودړي غوندې د داسې کودړي غوندې چې هغه ګړندګېدونکی و او هغه خټه هم کومه خټه وه ورسته شوې خټه وه چې څلوېښت کاله هغه پرته وه او په بل ځای کې الله رب العزت په صورت حجر په شپږویشم آیت کې فرمایي خو د آدم علیه السلام وسلام د اولادې پیدایښت د واده کولو او د تناسل له لارې صورت نیسي او د هغه پیدایښت د یو لړ پړاوونو څخه تیریږي یعنی د آدم علیه السلام وسلام د اولادې پیدایښت هم د یو لړ پړاوونو څخه تیریږي چې د آدم علیه السلام د خلقت سره په بشپړ ډول باندې هغه توپیر لري هغه د آدم علیه السلام وسلام د اولادې پیدایشتي یو لړ پړاوونو څخه تیریږي هغه پړاوونه دا دي چې الله رب العزت په صورت حج په پنځم آیت کې فرمایي یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدغة چې الله رب العزت وروسته هم فرمایلی ای خلقو که د مرګ نه وروسته ژوندانه په باب کې تاسې څه شک لرئ یعنې په دې کې شک لرئ چې موږ به وروسته د مرګ نه ژوندي نه شو نو تاسې دې ته څرګند وئ چې موږ تاسې اول له خاورې نه پیدا کړي یاستئ بیا له نطفې نه بیا د وینې له ټوټې نه بیا د غوښې له یو ټوټې نه نو د آدم علیه السلام د اولادې پیدایښت چې دی هغه هم د یو لړ پړاوونو نه تیریږي چې اول نطفه د نطفې نه وروسته وینه د وینې نه وروسته بیا غوښه چې بیا غوښه مخلقه او غیر مخلقه چې الله رب العزت په خپل کلام کې ذکر کړې ده آدم علیه السلام وسلام جوړ شو اوس د پرښتو سجده د شیطان سرغړونه کله چې الله رب العزت په آدم علیه السلام وسلام کې روح پو که نو په دې وخت کې الله رب العزت ملائکې په دې باندې ماموره کړې چې آدم علیه السلام وسلام ته د درناوي او د تکریم سجده وکړي نه د عبادت او نه د لمانځنې سجده بلکې الله رب العزت ملائکو ته دا ویلي چې تاسې د تکریم او د تعظیم سجده آدم علیه السلام وسلام ته وکړئ او الله رب العزت هیچا ته دا نه وایي چې غیر د رب العزت نه د بل چا عبادت دې وکړي ځکه ملایکو ته الله رب العزت مخکې له مخکې په دې باندې امر په دې امر باندې امر کړی و چې وایس قال ربک للملائکة انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین په صورت حجر اتویشتم نهیشتم آیت دی الله مخکې په دې باندې ملایکې پوه کړې وې او دې باندې امر کړی و چې کله ما آدم جوړ که او په هغه کې مې روح واچوه نو تاسې هغه دپاره سجده وکړئ نو ټولو ملائکو د الله رب العزت دا امر ومنه یعنی آدم علیه السلام وسلام ته سجده وکړه غیر د شیطان چې د الله رب العزت د امر نه سرغړونه وکړه او آدم علیه السلام وسلام ته د کبر او د غرور د وجې نه سجده ونه کړه فسجد الملائکة كلهم اجمعون ځکه تا زه له اور نه پیدا کړی یم او آدم دې د خټې نه پیدا کړی دی نو شیطان د خپل غوروالی په آدم باندې ثابت کړ کله چې شیطان د خپل د تکبر او د حق د نه منلو او د آدم علیه السلام ته د سجدې نه کولو په وجه په ډېر خوار حالت کې د جنت نه وشړلی شو چې کله شیطان سجده ونه کړه د کبر او د غرور د وجې نه آدم علیه السلام وسلام یې سپک وګڼه نو الله رب العزت شیطان د جنت نه وشړ ویست نو په دې وخت کې شیطان د الله نه دا غوښتنه وکړه چې د قیامت تر ورځې پورې یا الله ما ته مهلت راکه ما ته وخت راکړه الله رب العزت د هغه حکمت په خاطر چې الله هوډ یې کړی دی او د هغه د غوښتنه یعنې د شیطان غوښتنه یې ومنله ابلیس د خپلې غوښتنې په ترڅ کې وویل چې قرآن شریف انځور یې داسې وړاندې کوي یعنې د ابلیس د وینا انځور قرآن کریم داسې وړاندې کوي موږ ته چې صورت سواد و او یایم آیت نه واخله تر پنځه اتیایم آیته پورې قال فخرج منها فانک رجیم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين تا کبر وکړ تا غرور وکړ او پر تا باندې د قیامت ورځه پورې د الله لعنت دی شیطان ورته وویل چې ای زما ربه ای زما ربه کله چې دا خبره ده نو ما ته د یو وخت دپاره ته مهلت راکړه تر هغه وخته پورې چې ته دوی بیا راڅپاڅوې بیا یې راژوندي کوې یعنې قیامت ورځې پورې ما ته مهلت راکړه الله ورته ویلې فانک من المنظرین تا ته مهرت درکړی شوی دی او د هغې مهلت نیټه هم معلومه ده بیا شیطان ورته ویل چې ستا پر عزت به زه قسم خورم چې دا ستا بندګان به ټول زه بېلارې کوم لکه نن ورځ چې موږ او تاسې وینو پرته د هغه بندګانو څخه چې تا هغوی غوره کړي دي یعنې ستا خاص بندګان دي الله ورته وفرمه نو حق دا دی او زه هم دا حق وایم چې زه به دوزخ له تا او د هغه کسانو نه چې هغوی د ستا تابعداري کوي له هغو نه به زه ډک کړم شیطان خو دا ورته ویلې چې الله ته ماته مهلت راکه الله ورته ویلې چې زه تا ته مهلت درکوم ته هغه معلومې نیټې پورې چې هغه د قیامت ورځ ده نو شیطان ورته ویلې چې الله کله دې ماته مهلت راکه زه قسم خورم ستا په عزت باندې چې دوی به زه ډیر سخت بېلارې کړم په فساد په منکرات او په فجایو کې به ګرفتاره کړم الله ورته ویلې هغه هیڅ کله زه نشم بې لارې کولی نو قدر مو اوریدونکو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله د اوامرو او د رسول الله د لارښوونو مطابق ژوند تیر کړو او د خپل کړنې او د خپل اعمال د الله د کلام په رڼا کې او د رسول الله د کلام په رڼا کې مخته بوځو تر څو د شیطان د دوکې او د فریب لاندې رانه شو چې الله زموږ نه جهنم ډک نه کړي قدرمنو اورېدونکو دا